ارمانونه به کوي کافران غواړي به کافران لو کانو مسلمین چې کاش کې دوی توحید قبول کړي وي کاش کې چې دوی مسلمانان وي هر وخت به دی غواړي مرګ په حالت کې غواړي د قبر د سوال جواب په حالت کې غواړي او دارنګ میدان قیامت کې به غواړي ذرهم پرېګ د دوی یا کلو چې خوراک کوي ويتمتعو او پایدې د واخلې د دنیا او مزه د دنیا اخلي ويلههم الامل او غافل کړي دي دوی لره امیدونو فسوف يعلمون نو زرد چې دوی به پوه شي وما اهلکنا او نه دې هلاک کړي مونږه من قريه یو کله الا مگر ولها کتاب معلوم داغي د پار لیکل دی مقرر ما تسبقو نشی وړاندې کې دی من امت یو ډلینا یو امتنا اجلها خپل نیټه ما ننزل الملائکتا مونږ نازلو ملائکی الا مگر بالحق فعذاب سرا وما کانو او نشی ورکی دی دوی تا اذن پا دغه وقت کی منظرین سا محلت یعنی ملائکی زو تراغ نلیگم چې خلق منل کې چې وی نه مني ملائکه د عذاب د پاره لېګم چې ملائکه راشي یا دوی ته انتظار مهلت نور کول کیږي ان یقینا مونږه نحنو نزلنا الذکر نازل کړی دا وحی قران و انا له او یقینا مونږه لحافظون د خغی د وحی د قران حفاظت کوونکی او مونږه حفاظت کوو مون قران لګلې دې قران حفاظت کوو د مانوي غلطي خلق کوي خو لیکن لفظي غلطي تر اوسه چانه دا کړي الله حفاظت دار سے ساتني ولقد یقینا ارسلنا لګلی دی مونږه من قبل کستان مخ کی پیغمبران فی شیع الاولین پډلو د مخکنو کې وما تاتیهم پرانا ورځ او پاګي کې یو رجونو خيږي چې مونږه دروازه د اسمان را پرانی زونو دوی پاګي کې وروخي د اسمان ته لقالو خامقاو بوئی دوی انما یقینا سکرت بنکړی شری دی ابصارنا سترګې زمونږه نظرنا زمونږه لکه مونږه سو نلیدل الان کې دیو پرانا ورځو خيږي الله وی بل نحنو دا خلق وی بلکې مونږه قوم داسې قوم یو مسخر مسحورون چې جادو را باندې شوی دی په مونږ لیون تو راغلی دی جادو شوی دی ولقد او یقینا جعلنا پیدا کړی دی ګرځولې دی مونږه په سمای په اسمان کې پاغه پسې شهاب مبین شغلخ کارا چې کوم شیطان برخیږي د ملائکو خبر ته وګګدي روانه کې بس واوري را واوري او ورپسې الله پاک دې طرف نه غشي ورشتل کی د ستورو والارض اسمکا مدد نه خور کړه د مونږه والقینا فیها او اچولې دې مونږه پدی کې رواسیه پاخه غرونه کلک وانبتنا فيها او زرغونه کړی دی مونږه پدی کې من کل شیء د هر سیز د هر سیز نا موزون یعنی وزنی په انداز سره وجعلنا لكم او ګرځول دي مونږ تاسو د پاره او پیدا کړی دي مونږ تاسو لرا فیها پس مګه کې پدیس مګه کې معایشا اسباب د ژوند تیرولو اسباب د ژوند تیرولو معاش وملستم او داسې مخلوق چې تاسو وملستم له برازقین او داسې مخلوق چې تاسو هغه لروزي نشي ورکولې وملستم وما ننزله او نرا کوزو اغسیز لرا الا مگر بقدر معلوم پاندازې مقرر سره چې څومره الله طرف نه مقرر هغه سره لګي باران هم پاندازې سره چې اندازې نه زیات شي بیا ورانه کوي رزق هم پاندازې سره رزق انسانانو ته زیات کینو بیا جنگونه بغاوت شروع کی هر چاته اندازې سره الله ور کوي اسکو مونږه تاسو ته هغه وب وما انتم او نه تاسو له دې وبو لراغي وبو لرا بخازنین جمع کوونکې ساتونکې سیلابونه راشي سندونو ته ورشي سندونه دریابونو ته لاړ شي او سو ګوبه ذخیره کولې نشي و ان یقینا مونږه لنحنو خامخا نحیی ژوند کول کو و نمیتو امړ کول کو و نحن الوارثون او مون یو باقی پاتې کیدون کې مون یو وارثان معنا ارس مون ته پاتې کیږي مونږه پاتې کیدون کیو ولقد علمنا المستقدمین او یقینا پیجنو مونږه مخکنی چې تور وا مسنون چې کلونه په تیر شي او زړې زړې زړې شي وینا وال وال جان او پیدا کړ دې مونږ پلار دې پیریانو وال جان پلار دې پیریانو خلقنا هو پیدا کړ دې مونږه من قبل مخکد آدم علی السلام نا من نار السموم د اور نه چې ګرم باد والا دی نار السموم هغه اور چې هغه ګرم هوا باد لري هغه نمون پیدا کړ وَإِذْ قَالَ او کله چې ویل ربک ربستا للملائکه ملائکه تا انی یقینا ذو خالق پیدا کون کیم بشرن یو بشر لره یو بندا من سلطال د आवाज کوونکی د ټنګار کوونکی من حمئن دو خټینا مسنون چې کلونه په تیر شوی دي زړې شوی نه مسنون زړه شوی فایزا سویته نو هر کله چې برابر یې کړم زو ونفخت فيه او پوکړم پکې پاګه کې کې وکم مر روحي د روح خپلنا فقعو نو پری وزی تاسو له هغه ته ساجدین سجده کوونکی ملائکه تعالی وی لم اكن نيمزو لاسجد چې سجده وکړم لبشرن یو بشر ته یو بنده ته خلقته چې تا جوړ کړ دې پیدا کړ دې من صلصالن د اواز کون کې من حما ان د خټه مسنونن چې زړې شوی نه زړه شوی خټه نه تاس جوړ کړي پیدا کړي هغه ته سجده زنه کوم قال او وی شیطان ربي یا رب زما فانذرني نو مهلت راکړه ماتا وخراکا الا یوم یبعثون د ورځ دوباره پورته کېدو پوری قیامت پوری یعنی را پاتې دو د خلکو پوری قالو وی الله پاک انک یقینا من المنذرین د مهلت ورکړې شو نه الا یوم الوقت المعلوم تر وخت مقرر پورې یعنی دنیا چې تر سو آبادتا آبادتا تر هغه پورې ستا عمر شو او شیطان ویلو چې د قیامت دویم ځلی پورته کېدو پورې ما ته وخت راکا الله پاک کو یو د شیطان رزیل دا خیالو چې کله دویم ځلی مخلوق پاسې نو هغه نروسته بیا مرګ نشته ری نو الله علیم دی عالم دی پوی دی په پټو په ښکارو الله ته پتو چې شیطان په خیال کې دا دی چې بیا به بالکل مړ نشم الله ورته وی الی یوم الوقت المعلوم تا ته وخت در کړې شتر وخت مقرر پوری چې ترسو دنیا آباد ده او خامخا گمراه کوم بدوی لو ان گمراه کوم بدوی تا ولا اغوینهم او گمراه کوم بدوی لهم یعنی گمراه کوم بدوی تا په لار دی د دنیا په سيزونو کې یو بل به گمراهی ورواچو تاسو نه وجلون یریدون کیو قالو او دی ملمنو لا توجل مېریږي مېریګا ان یقینا مونږه نبشرک تعالی زیر درکو بغلام پیو حلق سرا علیم پویا چې داسې زوی بدی پوی بتا ته مونږ زیر درکو قال او ابراهيم عليه الصلاه والسلام نو کم لوی کار دې تاسو ان نور څه مقصد دې تاسو نور څه د پار را لګل شي تاسو ايها المرسلون اے را لګل شي او ملائکو اے ملائکو نور تاسو څه کار دې سلوې کار نور قالو وې دې مل منو ان یقینا مونږه ارسلنا را لګل شي یو الی قوم مجرمین کورنۍ د لوط علی السلام ته د ملمانه المرسلون علی گلی شوی ملمانه را لوط علی السلام کرا دیم نه پیجن ابراهیم مو نه پیجندل قال او وی دی لوط علی السلام انکم قوم یقینا تاسو قوم یی منکرون ناشنا الکانو په شکل لاغلی فاسری باهلک نو بوز روان کا قران خپلا بقطع من الليل فیو ټوکړه د شپې کې شپې او ټوکړه کې را پاسې حصہ کې او روان شي وتبع ادبارهم او روستا ز په دوی پسې لوط علی السلام ته منون کې د مخ کې کا شپې پسې حصہ کې د کلی علاقې نه اوځي او تو ور پسې شه ځکه کم طرف ته چې خطرې نو مشر لپکات یغه طرف ته نو دلته اوس عذاب راځي ورپسې نو ورته ته ورپسې چې دې ته یره پیدا نشي ولا یلتفت منکم احد او نه دی ګوري شات تاسو نه سوک نه دی ګوري ومزو او لړ شي تاسو یعنی جړې د دې کسانو مقتون چې پریکړې شوې دي مصبحین په وخت د سبا کې عذاب راځي د بغیر کېږي صاحب ټیم کې وجاء اهل المدینه او راغل الکلی والا غب بېمانه یستبشرون خوشالی دل یو بلتا زیر ورکول چې لوط علیہ السلام کرا لکان راغلی دی دا بی بیان استاسو چې کم دی بناتی زمالونه دی یعنی مشر سړی ار یو کشر ته بچي بچي کوي دا نه چې د لوط علی السلام لورګانو ته دا وی چې زما دا لورګانی تاسو ورشه دا بدملیو کې نه کمی چې تاسو خزی دی دا زما د سیدی لکه زما لورګانی ها اولای بناتی دا بی بیان استاسو بناتی جلو زما لونه دی یعنی زما لونه په شان دی دی ان کنتم فاعلین تاسو سہاجت پورا کول غواړي خپل بی بیانو سره پورا کړي لا امرو کا قسم دې ستا په جون نبی پاک علی سلام تعالی وی لا امرو کا قسم دې ستا په جون باندې ستا عمر عذاب الله راغ چغه وشوا فجعلنا عالیها نو اوګر زولو مونږه پر طرف د دغی کلو سات له لاندې طرف تا د سیمه سر چپو الټا کړل و امطرنا علیہم اور اور ول مونږ په دوی باندې حجارتن کانی نو مخ وګرځه و په خط په مخ ګرځول الجمیل په خط طریقه مخ دی واړو ان ربک یقینا استعرب هو الخلاق العلیم هغه پیدا کون کې دی پوهه دی په هر څه باندې خلاق پیدا کون کې دی ولقد آتیناک او یقینا درکړه دې مونږ تا ته سبعن دنیا کې مو الله فائدہ ورکړی دا ازواجن مختلف قسمونه جوړې جوړې منهم ان دې کافرانو ته د دوینا کافرانو د دنیا مزین ور کړی داږي طرف ته ونو ګوري ولا تحزن علیہم او مخپکیګه په دوی باندې وخت پزا وخت تکړه جناحک وزرقل للمؤمنین مؤمنانو ته نزان مؤمنات نرم کا پس دانو صفا صفا بیان کړه بما تؤمر هغه چې تا ته حکم کړی شوی دی هغه بیانولو صاحب صاحب بیان کا لحاظ چامه ساده بوسلان یو مورل فصدا بما تؤمر نو صفا صفا بیان کا هغه چې تا ته حکم کړی شوی دی هغه دی بیانولو وعارض عن المشرکین او مخو ګرځو د مشرکانو نه پروا نه ساته